بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الصفا والمروة والمروة وجعل من شعائر الله خپدې باب کې د صفا او د مروه د وجوب د احنافو نه علاوه علماء هغه وجوب په معنا د فرض اخلي نو په دې باب کې د صفا او د مروه د غي حکم ذکر کوي د ائمه او ثلاثه د امام بخاری د جمهور فقهاو په نسبانی د دې حکم د فرضیت ته او احناف دیتا واجب وي واجب او فرض د عمل په اعتبار باندې دا یو شان دي صرف ددې دا ثبوت د دغه د وجه نه اختلاف راځي چونکه د دې وجوب دا د احادیث نه دی نو د دې وجې نه هغه دلائل په دې کې داسې دي چې ائمه ثلاثه دا غینا فرضیه تخلی او دای په نسبانه د واجب اصطلاح شته دیم نه او احناف د فرض او د واجب په منځ کې فرق کوي او د دې اصل کې د ثبوت غ د دلایل د وجنه نو دایمه او ثلاثه په نسبانه د دې حکم د فرضیت ته نو که دی د مکې سره نږدې او واپس راتلی شي نو را به شي سعی به وکړي او که نه دی واپس خپل ملک ته راغی نو بغیر د دم نه د دې تلافي هغه نه کیږي باب وجوب الصفا والمروه په دې باب کې د صفا او د مروه د وجوب او د فرضیت بیان دی وجعل من شعائر الله او په دې کې هغه د سعی چې کوم حکمت ته هغه ذکر کوي چې اصل کې دا دې کې دا سعی ولي کیږي ځکه دا د الله د دین د نخونه دا هم نخې دي څنګه چې کعبه نخه ده او منا مزدلفه عرفات دا نخه ده شاعر جمع د شاعرتون ده او شعیرا نخې ته وی علامت ته وی د دین هغه نخه چې د دین د پاره دا مقرر شوی شعیرا د د هر یو مذهب چې کوم ظاهری علامات دی هغه ته وی چې هغه ته بنده وګوري او د ته پته لګي چې دا د فلانکی مذهب دغه علامت ته مثلا یو سړی جمعات وګوري نو که د نورو مذاهب خلک جمعات ته وګوري نو خلک وی یره دا د مسلمانانو زیده دارنګ چرچ ته وګوري نو دا د عیسایانو د پاره یو ظاهری علامت ته مندر ته وګوري نو دا داغه نه هغه نخا د دیو جنا قبرستان د مسلمانانو دا د نورو خلکو د هغوی د مقبرو نه او د هغوی د قبرستان نه جدا وي نو دام د د شاعر الله نه دی هر هغه شی کاغه اذان دی کاغه قران دی او شاولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې وی چه په اسلام کی هسی خو شعائر الله ددی ګڼ سیزونه دی خو بیا په اسلام کی چه کم سلور غټ سیزونه دی او هغه ته د شعائر الله حیثیت حاصل دی چه هر سړی پاغي پویږي نو هغه سلور دی یو داغه نه قران دی یو د هغې نه کعبه ده دغه کوټه ده او دریم د هغې نه نبی صلی الله علیه وسلم دی او سلورم د هغې نه مونځ دی نو مونځ د اسلام په نخو کې یو ډیر لوی نخه ده وجعل من شعائر الله او ګرځولې دي دا صفا او مروه ګرځولې شوی دي دا صفا او مروه من شعائر الله د الله د دین د نخونه که په دې روایت کې د داغه روایت ته چې منګي اکثره سوره بقره کې وایو چې عروه د عائشی رضی الله تعالی عنها خوره د خپل ترور نه تپوسو ک چې ان صفا والمروه من شعائر الله خو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل چې نه د آیت نه چې ته سمانا اخلي دغه معنا پکې مراد نه ده دغه معنا پکې مراد نه ده بلکې اصل کې دا آیت چې په کم پس منظر کې نازل شوی دی نو چې تا تا تاغه معلوم شي نو تبه د آیت په معنا باندې اصل په دغه طریقه پوه شي د دې وجې نه په آیت کې دې دې ځای کې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې کوم هغه پس منظر د آیت ته کم ته چې منګه شان نزول وایو کم ته چې منګه سبب نزول وایو نو عائشی رضی الله تعالی عنها دا غي هغه اهمیتم ذکر کړي دي ځکه کته هغه پس منظر هغه مخ ته اون ساتي نو بیا به همغسې ستا په ذهن کې هم سوال راځي چې یاره صفا او مروه به دا خو ضروري نه ده ځکه د قران آیت دا دی د دې وجه نه کم خلک چې هغه صرف بظاهری الفاظو د قران تاغه ګوري او هغه شان نزول او سبب نزول هغه نه صرف نظر کوي دا غي نه سترګې پټي نو بیا بلکه د عروه غنتی هغه ته هم اشکال راځي او کنه هغه پس منظر هغه تا ته معلوم وي نو بیا بلکتا ته دا اشکال هغه ناراضي بل طرف ته کم خلق چې هغه حدیث حجت نه مني نو دې ځکه داغه نه دا تاسو کا چې د قران ظاهری الفاظ خو په دې خبره باندې دلالت کوي څنګه چې عروه داغه نه مطلب غسته دي چې فلا جناح علیه ګنا په نشتا نو مطلب دا دی د صفا او د مروه سعی ضروری نه ده په دې کې دا د فرضیت او د وجوب داړو له دا قول په کې نشته ځکه د قران ښکارا نص دی فلا جناح علیه ګنا په نشتا چې ګنا په نشتا مطلب یو جواز لري مباح کار دی یو جایز کار دی کچا او که خپخه او کچا او نه که ګنا په نشتا نو کم سړی چې حدیث او حجت نه مني نو هغه په دې ځای کې صفا او مروه داغي د وجوب او د هغې د فرضیت قول څنګه کولای شي ځکه وجه دا ده چې د دې وجوب او د دې فرضیت دا د سنت نه ثابت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام داغه د حدیث نه ثابت دی د دې وجه نه حدیث دا لازمی دی ضروری دی او د قران نه بعد د دین د پاره دویم ماخذ دی او دویم دلیل دی باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه عروه ابن زبير اغوي سالت عائشه رضی الله عنها ما د خپل ترور عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړ فقلت لها نو ما ته ویلې چې ارایت قول قول الله تعالی چې مال د الله د دې قول خبر راکا چې د دې څه مطلب دی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما بېشکه صفا او مروه دا د نښو د دین د الله نه دي نو چا چې حج د بیت الله وکړ حج کو او اعتمر یې عمره کوله فلا عمره باندې مخکې مستقل بحث اگر روان دی فلا جناح علیه ان یطوف بهما نو نشته د ګنا په د باندې چې طواف کی د دې صفا او د مروه نه دې ته طواف هم وای او سعی هم د اصل کې غمنډي وهل دي او منډم صرف د دغه دوو شنو نخو ترمنځ ده ورنه نور عام طور باندې د دغه دوو غونډو منځ کې په خپل رفتار باندې هغه تک دی یعنی سعی تم سعی صرف د دغه لګ زید منډه د وجه نه ویل کیږي د ته تسمیه الکل باسم الجزء وي چې ته کله د داغي هغه د جز نوم ورکی د جز نوم ورکی نو دا غلګو منډو نه تعبیر په غټول چکر سره کړي دي فلا جناح علیه ان یطوف بهما نو نشته د ګنا په د باندې چې طواف کی سعی کی د دې صفا او د مروه نو عروه وی فوالله قسم په الله ما علی احد جناح نشته دی په یو تن باندې ګناه هیڅ ګناه نشته چې الله یطوف بالصفا والمروه چې هغه طواف د صفا او د مروه اونکی چې هغه سعی د صفا او د مروه اونکی په هغه هیڅ ګناه نشته قران ښکاره وی هذه دا آیت لو کانت کچرته دغه سوي کما اولتها علیه لکه څنګه چې تا د دې تعویل کړي د څنګه چې تا د دې معنا واغستا نو کچرته دا آیت دا په دغه معنا وي نو په کار دا و چې آیت کې داسې الفاظ نه وي ان هذه که چه بشک دا آیت لو کانت کما اولتها علی که چرته د دې معنا هغه وی لکه څنګه چې تا د دینه مراد غسته دی نو کانت به به د آیت الفاظ داسې وی چې لا جناح علیه الا یتطوف بهما چې نشته دی ګنا په د باندې چې هغه طواف اونکی بهما سعی ونه کی د دې صفا او د مروه به د آیت تعبیر او د آیت الفاظ هغه داسې پکارو او زتویما چې دا فلا جناح علیه ان یطوف بهما چې قران کې دا آیت دا الفاظ دا ولی راغلی دا لا جناح علیه دا اصل کې د څه مقصد د پاره دا الفاظ راغلی دي دا آیتونه راغلی دي نو سه په هغه حقيقي پس منظر باندې پوي چې هغه ته منګه غ سبب نزول او شان نزول وایو ولکنها انزلت فی الانصار لیکن دا آیت دا د انصارو په باره کې را لګلې شوی دی نازل شوی دی خا کانو قبل ان یسلمو انصار وو د اسلام راوړلو نه مخکي دی چې لا اسلام نه دی راوړی د هغې نه مخکي یحلونا دی به احرام تړو لمنات الطاغیه د منات بت پارا الطاغیه یعنی هغه طاغوت بت مراد دی الطاغیه د منات بت د پاره بدی احرام تړو یعنی مطلب دا داغه د خوشالولو د پاره بدی حج کو یحلون لمنات الطاغیه منات لات منات عزا دا د دې هغه غټ غټ بوتان دي نو انصارو به، يحلون، دوی به احرام تړه د منات بت د پاره التي هغه بت او د دوی هغه اله کانو يعبدونها چې دوی به عبادت کو په زمانه د جاهليت کې او دا په کوم مقام کې پروتو بالمشلل د مشلل په مقام باندې پروتو. هغه به دا بده غنله چې ان یطوف بین الصفا والمروه یعنی د انصارو نه چې به کم سړی راته چا چې به د منات بت د پاره اغوی به احرام به وتړ نو اغوی به سچل کو نو اغوی به دا بد غنله چې ان یطوف بین الصفا والمروه چې د صفا او د مروه ترمنځ اغوی سعی وکي او اغوی طواف وکي ځکه وجه دا وا چې اغي ته بلکه دا د د دا سعی دا ګناه کاری دا او دا غي اصل وجه هغه دا و چې په دې زبانه اصل کې اصاف او نایلا چې دا کم بوتان پراتو نو انصارو دغه بوتان د خپل خدایان نه منل په زمانه د جاهلیت کي دغه بت پرستي وه نو دغه الهه نه منل او شاید چې الهه د دې وجه نه نه منل څنګه چې دا غي باره کې لکه دغه روایتو کې دا مشهور دي چې آصاف او نایلا دا دو کسانو او دی په کعبه کې دنه بدکاری کړی دا زنای کړی دا او د دین غبوتان جوړ شوی دی او مسخ شوی دی نو اصل کې خو د عبرت د پاره کې خو دې شویو لیکن بعد کې دا غي مغه عبادت هغه شروع شو نو شاید چې دی د دې وجنه د دغه خدایانو د دین انکار کو او د دې وجنه د صفا او د مروه ترمنځ د عیسی نه کوله فکان من اهل یتحرج نو هر غسوک چې هغه به احرام تړو د دې انصارونه چا چې به د منات بت لپاره احرام تړلی و، یتحرجو نو هغه به دا بده ګڼله ان یطوف بین الصفا والمروه چې هغه سعی وکړي، هغه منډې ووهي د صفا او د مروه تر منځ، د دې وجې نه هغوی به نه کوو. فلما اسلمو نو هر کله چې دې انصارو اسلام راوړه، سألو رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلک نو دوی د الله د پیغمبر نه تپوس وکړ د دې متعلق، د دې د د سعی متعلق قالو وی ویلی یا رسول الله د الله پیغمبر ان كنا نتحرج بشک او منګه چې منګ به بد غنو په زمانه د جاهلیت کې چې منګ منډي وو د صفا او د مروه ترمنځ نو الله د آیت راولېګ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دا تپوسو کو نو فانزل الله تعالی نو الله دا آیت راولېګو دا غي د رد د پاره دا غي د دا غ وهم د لری کولو د پاره نو فلا جناح علیه نو اصل کی دا تعبیر د لا جناح علیه په قران کې چې دا الفاظ راغلي دي نو دا د دلته لکه د اباحت د پاره نه دی چې یاره دا صرف مباح دی او جایز دی بلکې اصل کې دا د انصارو د زړه نه دا غبوج لري کولو د پاره دا تعبیر راغلی دی اوس چې وسړی ته دغه پس منظر نه معلوم چې دا د لا جناح علیه دا تعبیر دا دلته د صد پاره دی نو د دې وجنه هغه ته بلکې د عروه غ اشکال هغه پیخیږي نو قالت عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایل وقد سن رسول الله صلی الله علیه وسلم الطواف بینهما دلته دا لفظ د سن راغلی دی او یقینا سن مقرر کړی دی د الله پیغمبر الطواف بینهما اغسعی د دې دوانو ترمنځه د الله پیغمبر دا طریقه دا مقرر کړی ده نو عجیبه خبره ده په حدیث د بخاری کی عائشه وی چې نبی علیہ الصلات والسلام د دې ترمنځ دا طریقه دای مقرر کړی ده او ائمه ثلاثه دې ته فرض وی او احناف دې ته واجب وی د دې وجنه کوم سړی چې هغه په دې اصطلاحاتو باندې نه پويږي د ائمه په دې امت باندې لوی احسان دی ځکه چې هغه د دین تشریح کړي دا دلته د سنت نه مراد دا نه ده بلکې مطلب دا دی چې دا سعی د صفا او د مروه د دې دا دا, دا حکم چې دی د دې حکم د فرضیت او د وجوب یعنی اصل کې دا د قران نه نه ثابت قران د دین خاموش دی قران صرف دا ویلی دی چې صفا او مروه دا د شاعر الله نه دی دا د الله د دین نه خېدي او د انصارو یا د چا په ذهن کې چې هغه څه اشکالو نو هغه اشکال قران صرف د فکړې دی نور قران د دې د حکم نه ساکت دی د دې د حکم نه خاموش دی د دې د حکم د فرضیت او یا د دې د وجوب دا قول دا د سنت نه ثابت دی د دې وجنا د دینه دا خبره معلومه شوه چې په هر ځای کې دا لفظ د سنت راشي نو دا غینه به مراد دانی چې د دې دا حکم د سنت دی کوم چې لکه مونږ هغه د فرض او د واجب نه لاندې چې کوم حکم وایو چې یره دا سنت دی او د مستحب نه لګ برا مطلب دا دی چې دا د سنت نه ثابت دی د دې وجنه کته په صدقه فطر کې وګوري کوم چې په وړو کې اختر کې ویل ورکړي کیږي یا دارنګ قربانی د قربانی متعلق احناف پای کې مخکاره خبره کوي چې د دې حکم د وجوب دی نور ائمه وایي او بعضې خلک وایي چې یاره ددې حکم د سنت نه کو نو که چا قرباني وکړه او که ویې نه کړه حالانکه دارنګې دسې په په وترو کې هم دا خبره ده په وترو کې هم دا خبره ده نور ائمه وایي چې دا سنت دي اصل کې په هغه ځای کې د سنت نه مراد څه دی یعنی د دې دا حکم دا د قران نه نه دی ثابت بلکې د دې حکم دا د د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه ثابت دی بیا مخ کې داغي حکم څه دی شرعي حکم نو ائمه وی لکه څنګه چې په دې ځکه دلته اگر چې دا د سنت نه ثابت دی الفاظ له د سن نه راغلي دي لیکن ائمه ثلاثه ته فرض وی او احناف ته واجب وی او بې په عمل کې په دواړو کې هیڅ فرق نشته د دې وجه نه ام المؤمنین فرمایي وقد سن رسول الله صلی الله علیه وسلم الطواف بینهما او یقینا مقرر کړی دی د الله پیغمبر هغه سعی د دواړو ترمنځ نو فلیس لاحد ان یترک الطواف بینهما امام بخاری ددی د وجوب دا قول دی ددی الفاظو نه ثابت کړی دی نو فلیس لاحد نو ندی جائز د پاره د یو تن چې اغا پریدی سعی د دې دوانو ترمنځ یو تن لدا جایز ندی چې هغه سعی پریدی نو امام بخاری په دې باندې باب تړلې دي ثم اخبرت ابا بکر ابن عبد الرحمن زهری وی کوم چې د دې روایت راوی دی ثم اخبرت ابا بکر ابن عبد الرحمن او بیا ما خبر ورک د یو بل تابعی دی ابو بکر ابن عبد الرحمن دلا او هغه ته چې ما د ام المؤمنین د د عروه رضی الله د عروه رحمه الله دا پوره روایت ته ما ده ددې خبر ورکه چې ما ته عروه داسې خبره کړې ده نو ابو بکر ابن عبد الرحمن اغا حیران شو فقال وی ویلی ان هذا العلم ما كنت سمعته بشک دا علم دا ما نه دی اوریدلې مطلب دا دی چې واقعي عائشه رضی الله تعالی عنها ډیره لوی عالمه ده او عروه هغه ډیر لوی عالم دی ما دا خبره نه دا اوریدلی نه دا زما د پاره ناشنا خبره ده ها البته ابو بکر ابن عبد الرحمن توي چې راشه چې زدي د دې آیت په بل شان نزول باندې پوي کوم یو خدایت شان نزول دا دی بل د آیت شان نزول هغه دا دی چې هغه ولقد سمعت رجالا من اهل العلم او بشک ما اوریدلی دی د د بازي کسانو نه من اهل العلم د اهل علمنا یعنی د بازي علماو نه ما اوریدلی دي چونکه د خپلم تابعی دي نو دلته د رجال من اهل العلم نه مراد یا خو تابعین کې دي شي او یا صحابه کې دي شي او ما اوریدلی دی د بعضی کسانو د اهل علم نه یذکرون چې اغي به د دې آیت متعلق دا ذکر کو چې ان الناس چې بشک خلق خو کم خلق د انصارو د دغه خلکو نه علاوه انصارو د دغه خلکو نه علاوه چا چې بد منات بت لپاره احرام تړو د دین علاوه خلکو ان الناس نو دی وجنوي چې الا من ذکرت عائشه ممن كان يحل بمنات مگر هغه چې عائشه ذکر کړل کم خلق چې هغه به د منات د پاره احرام تړه د منات بت د پاره نو دا کانو دا د ان الناس سره یعنی دا غینه علاوه خلق ان الناس چې بشک نور خلق کانو یطوفونا یعنی داسې نه وه چې نورو خلکو به د صفا او د مروه د دې سعی نه کوله بلکې نورو خلکو به طواف کوو هغوی به سعی کوله کلهم ټولو به کوله بالصفا والمروه د صفا او د مروه ترمنځ فلما ذکر الله تعالی الطواف بالبيت هر کله چې قران کې الله ذکر ک طواف د بیت الله سوره حج کې راځي وليطوفوا بالبيت العتيق سوره حج کې دا حکم راځي نو هر کله چې قران کې الله د طواف د بیت الله ذکر کو لیکن صرف د طواف ذکر یو ک د بیت الله نه او د صفا او د مروه ذکر یو نه ک ولم یذکر الصفا والمروه فی القرآن او ذکر نه ک د صفا او مروه په قران کې نو باز خلکو ته پوسو کو چا چې بد دې سعی کولا اے دا الله پیغمبره کنا نطوف بالصفا والمروه منګ به د صفا او د مروه طواف کو د اسلام نمخ کی وان الله انزل الطواف بالبيت او بشک الله د طواف د بیت الله ذکر خو په قران کې وک خو لیکن ذکر نه ک د صفا او د مروه نو آیا فهل علینا من حرج نو آیشته دې په موږ باندې څه ګناه ان ان نطوف بالصفا والمروه چې موږ د صفا او د مروه سعی وکړو یعنی قران نه دی ذکر کړي نو چې نه دي ذکر کړي مطلب دا دی چې د دې سعی ضروری نه ده نو دا الله پیغمبر موږ چرته ګناګار خو نشو چې ګناګاری کو خو نه چې موږ دا سعی کو ځکه صحابه غي د قران تابع او د الله د پیغمبر طریقې ته غي قتل نو فانزل الله تعالی نو الله دا آیت راولېګ ان الصفا والمروه من شعائر الله نو ابو بکر ابن عبد الرحمن د دې بل شان نزول ویلي چې اصل کې دا آیت یو طرف ته د انصارو دا غ وهم د لری کولو د پاره او بل طرف ته د نورو خلکو د وهم خداغي د پاره په یو طریقه او دی د پاره په بل طریقه قال ابو بکر ابو بکر ابن عبد الرحمن وی فاسمعوا نو زه اورما یعنی زه پویګما والذین یطوفون او چا چې به په زمانه د جاهلیت کې د دې طواف کوو لیکن اوس په اسلام کې هغه ته دا وهم راغی چې قران ذکر نه ک نو د سینې چې مونږ ګناګار شو نو والذین یطوفون او دا غډلې بارکه هم د آیتونه راغلي دي چا چې د مخ کې نه طواف کوو چې الله ذکر وکړ د صفا او د مروه پس دا غنا چې ذکر کړي د طواف د بیت الله نو ان دا آیت بیا نازل شو چې نه صفا او مروه دام د دا الله د دین د نخونه نخې دي او د دې سعی دا ضروری ده او د دې پر خودل اغه نه دی پکار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین